واختار فی العروة لفظ الواحد وفي الاهداب لفظ الجمع یاد مو بیا ایغه در طویل لأن الاعجاز فی الكلام ان يؤدى المعنى بطريق هو ابلغ من جميع ما عداه من الطرق او دا طریق په بیا شلوی نه نه ولا يكون هذا الا واحد چې دا یو طریق چې هغه د ټول طرق نه شي ابلغ نو هغه چې کیوا طریق نو چې اعجاز ایوی طریقې سره درنی نو التا واحد لفظ چدا اور واحد او د سحر خو مختلف طرق دي لہذا التلفظ دي جمع پکار ده بل نقطه دا درته ویلې وا چې سحر کمزوري درجه وي نو هغه سره لفظ هم هغه اهداب انتخاب وک او اعجاز هغه خبير قوي درجه نو اې سره لفظ دی غلوي هم هغه مضبوط چکه نو تفتزانی سے رحمه الله و سرادرمی او د شفقت تاسو ته معلوم ده نو زه اوس تاسو ته تاسو سرادرمی او د دې خبرو لږ مزید درته چکه وضاحت کول غواړم قوله لأن الإعجاز في الكلام أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق في إعجاز في الكلام هذه توائي چ ادا کړل سیو معنا په داسې طریقې سره هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق جاء جميع ما عدا طرقنا تشيبي نذيوي لأن الإعجاز في الكلام أن يؤدى المعنى بطريق هو أبلغ من جميع ما عداه من الطرق ليس تفسیر ليس تفسيرا لمفهوم اعجاز الكلام دا تفسیر نه دا لپاره د مفهوم د چا اعجاز دی کله دا د اعجاز الکلام چې کوم د مفهوم دا هغه لپاره دا تفسیر نه ده ولی لانه لا يلزم ان يكون بالبلاغ زکا دا لازم نه ده چې اعجاز عادي صرف د چا دی وجنه بلاغت دی وجنه بلکې اعجاز خو په حقیقت کې عبارت ته دی نه بل هو عبارت عن کون الكلام بحيث بلکې اعجاز عبارت ته دی نه چې د کلام په داسې شان سره وي بحيث لا يمكن معارضته چې دغه معارضه ممکنه نه او اتيان بمثله او راتب په مثل دې کلام ممکنه نه او دا دې دین ماخوذ دا اعجاز من اعجزته اذا جعلته عاجزا چې یو سره ته عاجز څخه وګرځي نو آ دا نه ضروري چې آ بلاغت دی وجنه دې مثال چوک راړولې نشي نه دی وجنه اختلاف کړی دا خلقو ولهذا اختلفوا في جهه اعجاز القران دی وجنه په جهت اعجاز د قرآن کې خلق مخالفت کړی دا مع الاتفاق على كونه معجزا په دې ټول متفق دي چې قرآن معجز دا خو په دې کې اختلاف ته چې د اعجاز وجه صدا اعجاز وجه صدا فقیلا چا ویل دي چې دا قران کې معجز دا مدام معجز دي چا دی وجه نه دا بلاغت دی وجه نه دا چې عرب دغه فصیح او بلیغ کلام نشي راړولای دي نه نو دي اعجاز دي چا دی وجه نه دا بلاغت او دا اصح وجه دا او اصل وجه هم چې دا او حتی چې کباری کی تفصیلات سي نو توسدانی تا د نور وجه ذکر کول او ضرورت هم نه خامخا یې خبره اوږده کړې ده او مقصد دا دی چې بې ځایه بالکل به ضرورت نه او د نور اقوال اس اعتبار او اعتداد هم نه لري دی وجنه تاسو تر اوسه پورې کاروي دي صرف دا مو اروي دي چې قران معجز دی چې دی وجنه بلا دا دی وجنه وقیل باخباره عن المغیبات چې په دې کې اخبار ورکړی شوی د مغیباتو نه نو په دې اعتبار سره قران څه شی دا معجز اخبار او مغیباتو نه ډیر کم شي نه دي چې په دې کې ورکړی شوی دا نور هغه سره بس چل کې نو دا کلا وجه ده چې چا پیش کړی دا کلا وجه ده وقیل باسلوبه الغریب چې غدان او اسلوب غریب د هغه بلاغت کې جسو دنه وقیل بصرف الله تعالی العقول عن المعارضه دا خو ځان دې کړه په دې باندې کول کول چې نه دې انسانانو دا دې دې سر راړولې شوې خو الله تعالی خلقو تدا طاقت نه دا ور کړې زینونه ورنه چې دي اړول په خو دې دا مقصد چې دې مثال راړولې شوې خو الله تعالی مقصد دا چې دوی په دې باندې کار کړی حالانکه دې مثال انسانان راړولې نشي وقيل بصرف الله تعالى العقول عن المعارضه بل المراد بلکې دې وی چې مراد دا دا چې بل المراد أن إعجاز كلام الله تعالى إنما هو بهذا الطريق وهو كونه في غاية البلاغة ونهاية الفصاحة على ما هو الرأي الصحيح إذا تبع حمد چسر راغلی دي أقوال ذکر کولو تاسو معتد به خوند نه کوي اسی یو خلجان په ذهن کې چدي پیدا کوي نه نه قران کا فصیح قران کا معجز دا دی بلاغت دی وجه نه شایدا معجز دا عرب او صحاب لغاو خو دی قران بلاغت کو مخ کې تو داسی کلام سلیق فصیح بلیغ نشوي پیش کولای او ګور چیرته هم دون دا روایت نه چې خو پدې کې خو اخبارن المغیبات دي ځکه موږ نسو پیش کولا یا دا نه نه که مقابله کوله په بچا کې کوله په فصاحت بلاغت کې خو چې بشو پیش وي نو هغه دې پیدل چې کدا معجز دا دا من حيث البلاغت شیدا معجز دا فباعتبار انه يشترط في الكلام كونه ابلغ من جميع ما عداه ځکه ساحران یو بل باندې منتر چې وی زیات وي یو کم درجه ماهری یو له ست ټوټ کې ځای بل شلونو ټوټ کې ځای بل سونو ټوټ کې چې وی فلهذا قال دیو جن الت مصنف داس ویلا یاد مرا چې متشبثا باهداب السحر بلفظ الجمع او داس ویلا متمسکا بعروه الاعجاب بلفظ المفرد ځکه ایغا متعدد طرق کېدای شي لفظ د جمع او سره راوړ ایغا یک یو طریق کېدای شي لفظ د چا او سره راوړای مفرد او سره اسی په دې خبره باندې مصر خلاص وهدب الصوب هدب الصوب چاته وتاي جالر ما على اطرافه هغه دي جامع هغه اطراف باندې کومه هغه کچیرته دا مراد وی مو اعجاز کې همغه ویل کنه چې هغه طریق سره کلام ادا کول چې آب دې ټول طرق نه شي وی قبل ټول طرق نه به قبل اوس طرق دوه قسم دي یو طرق محققه دي چې موجود وي او یو طرق مقدره دي چې وینه خو کې دیش چې کې دیش هغه طرق مقدره وي اوس دی وایي چې تا دا مقصد دا چې د کلام الله چې د اعجاز دی ته وتای چې هغه طریق چې هغه د ټولو هغه طرق محققونه چې شی وي مقصد اوچته وي د هغه ابلغ وي د جميع ما عذاب طرق محققونه دا دی مراد ده نو کدا دی مرادی چې اعجاز دې ته وتاي نو دا خو مقصد دا دی چې اعجاز په تاریخ کې کافي نه ده اعجاز خو دې ته په کار ده چې هغه طرق محققه او مقدره او ټول نه بچوي ابلغ طریق سر مخلاص نو دی وایي چې هغه بحث دا ده چې ان کون طریق تعدیه المانا ابلغ من جميع ما عداه من الطرق المحققه الموجوده ټول نه بچی دا ابلغوي ومن الطرق المحققه والمقدره حتى لا يمكن الاتيان بمثله نو دا شرط نه ده بیا په هغه کې کچته دا مراد وی چې صرف طرق محققه او نه بدا طریقه ابلغي نو دا کافی نه ده اعجاز دی پاره کې دې چې طرق مقدره او کې دیوا طریق رئیسی او کچه ته دا مراد ده چې نه طرق محققه او مقدره او ټول نه به اعلی مرتبه تني نو دا شرط نه ده پچا کې اعجاز په تعریف کې ولې قران ټیک ته طرق محققه او کې ټول نه ابلغ ده ولې طرق مقدره او کې خدا دې چې الله تعالی خپل دې مقابله کې نوافه کولې شي هغه چې کولې شي تر مخلاص په اعتراف ومن الطرق المحقق او کدا مرادی چې دا به ابلغ من جميع ما عداوي د طرق محققه او موجوده او فقط نو دا کافی نه ده په اعجاز کې کدا مرادی چې طرق محققه او مقدره او دواړو نه به ابلغ وي حتى لا يمكن الاتيان بمثل دا شرط نه ده په چا کې اعجاز ولی لان الله تعالی قادر على الاتيان بمثل القران سره دې خبره چې قران کې شاید معجزه ده فما معنا قوله نو دې څه معنا شو چې ابلغ من جميع ما عداه او بحث مسا خلاص نو اولنی بحث حاصله خلاصه دا ده چې تاسو اعجاز په تاریخ کې مونږ ته ویل چې کلام په داسې طریقې سره ادا کې چې آبا ابلغ وی دي جميع طرقنا نو معترض وایي چې جميع طرقنا سم مراد ده چې جميع طرق محققونه به ابلغ وی فقط نو دا کافی نه ده په تاریخ کې اعجاز کافی نه ده اګه دا دې مرادي چې ابلاغ به دې ټول طرق محققه او مقدره ونه نو دا شرط نه ده په تاریخ کې چا کې انجاز په اعتراض مسخله یو بحث رئیس دوم بحث ته جوابونه مې ورسو والثاني دوم بحث دا ده دوم بحث دا ان الطرف الاعلى من البلاغه وما يقرب منه والجواب عن الاول اولنی بحث نه جواب دا چې معترض ویلو چې تا دین چې مراد ده چې دی به ابلغ وي چې اعجاز فی الكلام هغه طریق توتای چې دی به ابلغ وي د جمی طرقونه جمی طرقونه د جمی طرق محققه مراد دي نو دا کافی نه ده اکه جمی طرق محققه مقدره دي مراد دي نو دا اعجاز کی شرط نه دی غنا جواب دی غنا والجواب عن الاول جواب اول اشکال نا بحث ندادا ان الاعجاز ليس الا في كلام الله تعالى یا ساتو اعجاز نی مگر د چا په کلام کې کې دی شي الله په کلام کې کې دی شي ومانا کونه ابلغ من جميع ما عداه ا دې معنا صدا چې الله تعالی کلام ابلغ د جميع ما عدا کور کنا یعنی زه ابلغ دا بجميع ما عدا يعني من كل ما هو غير كلام الله دي الله نه علاوه چې دي نور چا کلام دا هغه کې چې چور تورو کې محققه او مقدره دي ټول نه شیدا ابدا تر مخلص وګوره الله تعالی نه با سوا کی چې مراد کړي بس اشکال څه یعنی مقصد په دې شک باندې موږ اختیار دی جواب وکړو چې موږ دا خو چې دا طریق په ابلغ وی دي جميع ما عدا طرقنا یعنی طرق محققه او چانا مقدره کو اجاز نه مگر په کلام الله کی نو دې دا مقصد چې په الله کلام کې ما په نسبت کې هغه نور خلق چې تور طرق محققه مقدره دي ایغه نه بدا ټول الله تعالی به ورنه چې کی او باسي بل خو دې الله تعالی په دې چې دا خو دې شخص سره مچو کو جواب والجواب عن الأول أن الإعجاز ليس إلا في كلام الله تعالى نا كونه أبلغ من جميع ما عداه عدالا جدا أبلغ من كل ما هو غير كلام الله تعالى محققا أو مقدرا حتى لا يمكن للغير الإتيان بمثله نو وو نو اوس کولای شي چې کوم نه بیا کوي وعن الثاني هغه دومینه جواب دادا دوم اشکال مو یاد ده چې بیا خو طرق کې اعجاز متعدد یو اعلی دا بلا قریب کېدل وعن الثاني دومنه جواب دادا ان الاعجاز برابر خبر دا کپ طرف اعلی کی وی او قریب من الطرف الاعلی کی دا متحد دا دا دوار درجه په حقیقت کې یو دي په اعتبار دي دې سره چې دا حد من الكلام هو ابلغ مما اداه تاسو په خبرې باندې مصاب خلاص کړه علاګان نو دا څه خبرې دي چې کومې نه تاو کړې بیا وتل سره بیا وتل سره اوس دی وای چې کله دو مقصد دا چې تر اوسه پورې په نفس کتاب کې تاسو ماشاءالله دې تفتزانی سے تلویح خطبه هم ویلا بیا مو دی مصنف توضیح خطبه هم ویلا او بیا مو دی مصنف هغه متن تنقیح هغه خطبه هم چکړه ویلا اوس د مقصودی خبرو ته لګ لګ رادرمی او دی وای چې اصول الفقه اصول الفقه متن ټکړې ویلا نو اوس دی رادرمی او د دې ترتیبي حیثیت توضیح کې درته چکه بیانې چې دا په تنقیق کې د اصول الفقه دا څه شی واقع شوی د په ترکیب نو دی وای ای هذه اصول الفقه اے دې پرا مبتدا چې دا مقدر یا دا مبتدا واخله خبرې چې کوم مقدر کا چې اصول الفقه ما هيا نو دی وای چې اوس دا ټکه دا خو مضاف مضاف الیه دی اوس دې د دې ټکی د تاسو ته دوه تعریف وکاو او ټول تاسو اصول فقه علما وې دې دوه تعریف کوي یو دې تعریف اضافي وي او بل بل دې چې تعریف لغوي وي تعریف لغوي اي هذه اصول الفقه او اصول الفقه ما هي فنعرفها اولا باعتبار الاضافه دیش اول بدی دی تعریف مونږ کو په اعتبار د چا سره اضافت سره یعنی مضاف سره مضاف الیه سره اصل تعریف کو کو د فقه تعریف پچکو کو کو د اصل به یو تعریفو کی انتخاب بکو کیو کی پابل تعریف پچو کی ردونو کی سر مخص نو دا غیمه به جوړه کی بیا به دینا بعد چیرتا اللهم کرا دی اصول فقه تعریف لکبی تاسو ته کوي کوي اصول الفقه اي هذه اصول الفقه او اصول الفقه ما هي فنعرفها اولا باعتبار الاضافه اول هم اضافي تعريف او بیا به دې فکر ټکی هم چکو راځي فقال مصنف اولا فتنقیح کی الاصل اصل چاته وتای ما یبتنا علیه غیره چې په دې باندې بل شی بنا کړای شوی وی نو هغه مبنا علیه ته چوتای اصل وای ما یبتنا علیه غیره چې په دې باندې بل شی بنا کړای شوی وی لکه مثال ته وایي چې دا حکم دا په دې دلیل باندې چې دا مقصد دا ده چې بنا ده نو هغه دلیل دې لپاره مبنا وي مبنا علیه وي یعنی مقصد دا ده چې اصل به ورپاره لیکن دا خو یو عقلی شی دا سره څوب د حکم په دلیل دا یو امر عقلی دا امر حسی نه ده امر حسی الاصل ما یقتنى علیه غیره فالابتناء شامل للابتناء الحسي وهو ظاهر والابتناء العقلي او ابتناء عقلي چاہتا وهو ترتب الحكم على دليل ترتب دي حكم وتقوس امام راضي سے اصل تعریف چا سره کړی دا محتاج الیه سره چې اصل چاته وتای المحتاج الیه نو موږ مصنف په دې باندې خوشحال نه ده نو د راجروي او د امام رازي چې په محصول کې کوم تعریف کې اصل په محتاج الیه سره کړی دا په هغه باندې د شی کوي رد کوي چې د د تعریف صحیح نه ده او موږ چې کوم تعریف کړی دا چې دا صحیح ده ځکه د تعریف مانع نه ده د دخول نشانه غیر نه د تاریخ په ډیر داسې شیونو باندې صادق کیږي چې هغه تا په اصطلاح کې اصل نه وایي اصطلاح کې ته اصل نه وایي او د تاریخ چکیږي په صادق کیږي نو د تاریخ معنی نه دل دخول دی غیر نه نو موږ تاریخ صحیح ده د ورته نه وتعريفه بالمحتاج اليه لا يضطرد او تعريف في اصل 50 سرا محتاج اليه سرا لا يضطرد دا معنی ندل دخول دی غیرنا بیانی ورستو اوسی بیانی انشاءاللہ وقد عرفه الامام في المحصول بهذا او دا چا کړه دا دا امام رازی چې په خپل کتاب المحصول کې اصل تاریخ کو محتاج الیه سره چلا کړی خدا معنی نه در دخول دی غیر نه اوس د اسی مقصد افادتن تاسو ته ماهیت تقسیمي او پوښوي ماهیت حقيقي او ماهیت اسمي تا نو دې په اعتبار سره کوم کې د تاریخ اگر هغه نو دې د اول ماهیات چکه تقسیمه ځکه یو شي تعریف کوي نو هغه د کوم شي تعریف کوي وداره ته د ماهیت حقيقي تعریف کوي کله ماهیت اعتباری تعریف کوي او د کوم کوم تعریفاتو کې فرض او عکس ضروری ده او کوم تعریفاتو کې فرض او عکس ضروری نه ده نو په دې بنیاد باندې پیدل صدا مباحث او تتچکې چي کړه دې معقولات چې دي مباحث معقولات چې دي مباحث وعلم ان التعریف اما حقیقی په دې خبره ځان کوی کا چې تعریف په یا تعریف حقیقی وی تعریف حقیقی چاته ہوتا ہے کا تعریف الماهیات الحقیقیه لکه تعریف چې چا ماهیات حقیقیه اوس پتا سو اول ماهیات حقیقیه او پیژنو او ماهیات اعتباریه او پیژنو ماهیات حقیقیه دې توتای چې آ یو حقیقت لري او په اعتبار د معتبر او فرض د فارض باندې موقوف نه دي ته ماهیت حقیقیه وي لکه ماهیت حماریه دا یو ماهیت تا یو حقیقت ته نفس الامری کتی اعتبار کې او کا او ماهیت اعتباریه دې توتای چې آیو اصطلاحات وی چې قائم کې بیا نام ورته شکی کې لکه مثال هغه کلمه چې آ دلالت کې کمانی مستقیل باندې او یو د دریو زمانو سره تعلق نه نو دې ته بیا دورال په اصطلاح کې نام متچک اسم کې خود نو دا اسم دا اوس یو ماهیت حقیقیه نه ده بلکې یو ماهیت اعتباری ماهیت اوس په پوښتنه وعلم پدی خبر ځان کوی کا ان التعریف اما حقیقی تعریف هو خطبه قسمه خطبه خود تعریف پیا تعریف حقیقی وی لکه تعریف ته ماهیات حقیقیه ماهیات حقیقیه او تعریف تچو ته تعریف حقیقی و اما اسمی یا به تعریف اسمی وي لکه تعریف د ماهیات اعتباریه او د ماهیات اعتباریه د فنون او د مصطلحات چې ټول دي د ماهیات اعتباریه دي نو د دې ټول تعریفات چې دي دا تعریفات حقیقیه دي دا تعریفات اسمیه دا تعریفات د فعل اسم فاعل مفعول د ټول مصطلحات کی دی هر فن تاسو تعریفونه کو دا تعریفات حقیقیه نه دا تعریفات اسمیه ځکه چې دا ماهیات ماهیات اعتباریه په دې انکو مصطلح کما اذا رکبنا شیئا دا ماهیت اعتباری تصویر ته بیانې کما اذا رکبنا شيئا من امور لك یو شی مرکب کومګه د چ امورنا هي اجزاؤه چې هغه اجزاء دي شي وي په اعتبار ترکیب نه مون ترکیب په اعتبار سره هغه دي شي اجزاء ثم وضعنا لهذا المركب اسما بیا دې مرکب کوم یو نام چکو کی لکه لفظ د اصل واحده په دې خبرې باندې مصاب خلاص اوس دا د تشي فتعريف الاسمي تعريف اسمي چې وی چاته وتاي هو تبيين ان هذا الاسم لاي شيء وضع تعريف اسمي دې دې پاروي چې هغه ماهيت او حقيقت شي نه بیانې دواړو لپاره فرض او عکس ضروری ده یعنی تعریف په دې معنی هم وی د دخول دی غیر نه او جامع به هم وی چاله رخلو افراد خو پښلو فرض او عکس پیدن یعنی فرض منع کا ہوتا ہے عکس شاد ہوتا ہے جمع کا ہوتا ہے یعنی تعریف په دې معنی هم وی او تعریف په دې چې وی جامع هم وی فاک تعریف اسمی وی او تعریف مقصد حقیقی خو تعریف په دې جامع هم وي او معنی راځي وشرط لكل التعريفين الطرد فرض ضروري فرض چاته او تای فرض تعریف ته اي كل اي كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود چې په چا باندې تعریف صادقيږي په هغه باندې په محدود صادقيږي دا چې نه چې تعریف په صادق وي او محدود الافراد نه يعني كل ما صدق عليه الحد صدق عليه المحدود او عكس شاته وتاي جمع توتاي يعني كل ما صدق عليه المحدود صدق عليه الحد چې کوم افراد د محدود وي په هغه به حد صادقيږي ولیکه د محدود افراد وو حد نه څه صادق نو بیا موږ څه وایو چې دا تعریف جامع نه د خلو افراد لاره تعریف جامع نه د خلو افراد اوس په دې پوه شو او دې غریب د طبيعت تمثيل پیش کړي چې بالکل واضح شي فاذا قيل في تعريف الانسان کله مثال انسان تعریف کوي فی ذلات چاوي چې انسان چاته وتاي نو دو ته تعریف وکړي چې انه حیوان ماشي چې هغه حیوان ته وتاي چې هغه چې ماشي هغه حیوان ته وتای شي چې وي ماشي نو دا تعریف هغه به وتوي ابرار چې دا تعریف خو دې معنی نه دل دخول لشانه غیر نه معنی نه دل دخول په دې کې خو دې نصیر کو خره هم څه داخله شو ولی هغه حیوان د ماشي ده لیکن انسان نه ده نو تعریف کې معنی نه سل دخول لشانه غیر سر مخلاص ولو قیل اکبه دته چوک وای حافظ الله ته چې ته چوکا د انسان څه تعریف تا نو دی وای چې حیوان کاتب بالسیف حیوان کاتب نو دی به ته وای چې ملګری دا تعریف ته جامع نه د خپل افراد لره دا ټول خرسری ورنه وتل دا خو یو کاتب بالفعل نو دا ټول ورنه چسل نو تعریف ته جامع نه څه چاله خپل افراد تو خبر مصطفی بہر حال اس دا اصل تعریف چې دا دا اصل تعریف دا تعریف اسمی نه کا تعریف حقیقی دا مصنف کوئی چې خدای باندې په دور کې ته بیان کو بیا یې درته چکوم بیان دا تعریف اسمی نه کنه ولې دا خو یو اصطلاح هم چکړه قائم کړی دا چې تعریفات ته مو چې ویل تعریفات اسمیه ولا شک ان تعریف الاصل تعریف اسمی او دې کې شک نشتا چې تعریف دې اصل چې دا دا تعریف اسمی دا یعنی دا بیان دې خبره دا چې دا لفظ دې اصل چا دې پاره چې دا وضع شوی دا سر مو خلاص فالتعریف الذي ذکر فی المحصول اوس هغه خبره تعالی ته ویلو چې امام په محصول کې کومه خبره ذکر کړي تعریف دا تعریف معنی نه د دخول دی غیر نه هغه خبره درته چکه پورا کړي فالتعریف الذي ذکر فی المحصول هغه تعریف کې اصل چې په محصول کې کړه او امام سے پچا تر کړه چې اصل چې تعریف تا المحتاج الیه لا یتفرد دا تعریف معنی نه د دخول دی چانا غیر څنګه ولی لانه الاصل لانه اي الاصل ذك اصل كده لا يطلق على الفاعل علت فاعلیت اصل وای علت فاعلیت هر مرکب دی پاره چلور علل شر موید دي خو بش نو علت فاعلیت چوک اصل وای نه چوک داسې وای چې دی ډبل بیډ هغه کوم دی اصل هغه فلانه ترکان چوک داسې وای نه لانه لا دا اصل اطلاق په فاعل باندې نه کیږي یعنی علت فاعلیه باندې دا رنګ دي اصل اطلاق په صورت باندې نه کیږي یعنی په علت شوریه باندې دا رنګ دي اصل اطلاق په غایه باندې نه کیږي په علت غایه که اصل اطلاق کیږي صرف په ماضی باندې کیږي علت ماضیه چې دې ډبل بیډ اصل څه شي دا دیار لرګی دا یا نختر دا یا لاسانی دا یا پلان کې دا یا ومولید نو محتاج الیه کو ترکان هم دا محتاج الیه کو چوک تا هغه صورت هم دا علت غای نو دا ټول محتاج الیه دی حالانکه دې ته چوک هم اصل وای نه او تا اصل تاریخ چدا په صادق تا نو تاریخ دی اصل دی معنی نسل دخول لی غیر نه پګنو غس تسلی مولا سے کوئی سلی دا خبرې چې کومه لټاو كعدوات الصناعه حال فعلم أن هذا التعريف صادق على هذه الأشياء لكونها محتاجة إليها والمحدود لا يصدق عليها أو محدود كغا أصل دا آقديبان صادقية نو لأن هذه لأن شيئا من هذه الأشياء لا يسمى أصلا بهر حال فلا يصح هذا التعريف الاسمي دا تعريف اسمي دا دي صحيح نسو دا دي صحيح نسو اوس په تفصیلانی شی راځو می تر دغه پورې چې د کوم د اصل دو تعریف او کړ یو اصل تعریف ما یو کنا له غیره او بل اصل تعریف پتا سره محتاج نه هي سره بل تعریف راجح وګرځاو او د امام راضی په تعریف چوکړ اعتراضونه مضاف نخلاص نو بیا به مضاف الیه الفی کا بیا وایو په اول دی تفزانی سے بس خبرې کوي نو اب او ترو کو بیا ان شاء الله چکو اسی خبرې مصاحبات دا سه مسلې دی بهر حال چې کومې چکلې درته شي خبرې نو نورې کوي ان شاء الله اوس نه شي کولای یو کوم جمین دا ما پتا سو باندې پاتې شو جمین دا ما پتا سو